دوه قسمه خلک کار کوي په دنیا کې یو هغه خلک دي چې هغه د الله جل شانه د دین دپاره د الله جل شانه د احکاماتو د سرلوړۍ دپاره مبارزه کوي او دویم قسم هغه خلک دي چې هغه د الله جل شانه په مخالفت کې ولاړ دي د الله جل شانه د احکامو په مخالفت کې ولاړ دي او د شیطان په ډله کې ولاړ دي او دا مبارزه د پخوا راهیسې شروع ده د شیطان صفته خلکو عادت دا وي چې هغو غواړي یریدون لیطفئو نور الله بافواههم غواړي چې د الله دا نور په خپلو پښو باندې مړ کړي والله متم نوره ولو کره الکافرون الله جل شانه دا خپل نور پوره کوي اګر که کافران او بې دینان یې بده ګڼي دا خبره مشرکان یې بده ګڼي چې کوم انسان د کفر مبادي د هغې مقدماتو ده یا د کفر د مدد دپاره د انسان مخکې کېږي او یا چې د کفري قانون په تایید کښې دا انسان ودرېږي او یا چې دی دغه انسان په دې کفر کښې ځان داخلوي په دې قوانینو کښې اګر که ځان ته مسلمان وي او دا هم په دې کار باندې انسان کافر کېږي ډېری خلک دي چې دفترونو کښې کار کوي د کفر او همدغه شان ته محترمو وروڼو! د الله رب العلمين دين او ايمان ته د داخلېدو دپاره الله رب العلمين د لا اله الا الله کلمه کلي ګرځولې ده. علمي، ښوونيزه او روزنيزه خپرونه. راځئ د هغې مبارکې کلمې په مقاصدو، شرايطو او غوښتنو پوه شو چې د خلافت سرښندويانو يې په ټوله نړۍ د اوچتولو په هدف سرونه په تلي کې نيولي. که یو انسان دا ولګېږي او بل ته د تحلیل او د تحریم حق ورکړي، نو په دې باندې دا انسان کافر کېږي او د دې انسان په لا الٰه باندې ایمان نه شته دی. د کلمې زائدې مقاصد. د هرې پنجشنبې ورځ په ماښامنۍ خپرونه کې له خلافت غږ راډیو څخه اورېدلی شئ. او داسې حد ته خبره ورسوله چې اوس دا ښځې دي چې د اسلام په مقابل کښې ولاړې دي د سړو نه اوس دا د اسلام په مقابل کښې ډېره مبارزه کوي او ډېره مقابله کوي او ډېر سخت ترین اشد ترین ګزار ته تیارې دي اسلام ښځې ته ډېر حقوق ورکړي دي چې دا زمونږ د دې بحث موضوع نه ده چې اوس په دې باندې خبره وکړو نو غرض دا دی چې د دموکراسۍ په چوکاټ کې د ښځو د سړو تر منځ فرق نه شته او په اسلام کې د ښځو د سړو ډېر فرق دی الله ښځو ته ډېر عزت ورکړی دی په خپل ځای باندې سړو ته ډېر عزت ورکړی دی په خپل ځای باندې د ښځو نه د سړو کار نه غواړي او د سړو نه د ښځو کار نه غواړي او دا د فطرت تقاضا ده، دا د الله د دین تقاضا ده. بل فساد په دیموکراسۍ کښې دا دی چې په دې کښې انتخاب ټول خلق کوي او په اسلام کښې یوازې د اهل علمو رایه معتبره ده، د ټولو خلقو رایه په اسلام کښې اعتبار نه لري. د هغې وجه دا ده چې په دیموکراسۍ کښې د لېوني او د روغ، د شرابي او د یو دیانتداره مؤمن، نو په کاندیدانو کښې هم د لوچکو خلکو طرفداران ډېرېږي نو د همدې وجې نه لوچک خلک په واک کښې ډېر راځي، کافر واکمن کېږي، فاسقان واکمن کېږي نو دا د دیموکراسۍ بل فساد دی. بل دا چې په دې کښې خپله ځان کاندیدول دي، د دې اجازه ورکړل شوې ده چې خپله به ځان کاندیدوي او شریعت کښې ځان کاندیدولو اجازه نه شته، نبي علیه السلام په قسم سره وایي، انا والله، یقینا زه چې یم په الله مې د قسمي، لا نولي علی هذا العمل، دا د مشرۍ چارې نه سپارم احدا یو کس ته سأله چې ویې غواړي، ولا احدا حرس علیه او نه داسې یو کس ته ورسپارم چې هغه په دې باندې حرص وکړي او د دې خواهش یې په زړه کښې وي. وګوره اسلام کښې دا نه ده روا او د الله د دین دشمنانو دیموکراتانو بې دینو د ځان کاندیدول روا کړي دي دی د اسلام خلاف عمل دی بل دا چې دی د ژوند د ازادۍ په نامه باندې د قصاص د ایتونو او احادیثو نه انکار کوي چې دا صفا کفر دی الله فرمایي کتب علیکم القصاص په تاسې قصاص فرض دی او دی وایي چې نه هر انسان د ژوند حق لري نو که چا قتل وکړ دا به بندي کېږي قصاص یې نه شته بل فساد دا دی چې په دې کښې زناکار حربي کافر مرتد او غل دا ټول بچ دي د امن حق ورته حاصل دی سره له دې چې قرآن کریم وایي الزانیة والزاني فاجلدو کل واحد منهما مئة جلد زناکار سړی او ښځه څه دوري ووئ که بې واده وو که د واده واله وو نو بیا یې مړه کړئ لکه دا په حدیثو ثابت دي رجم یې کړئ او بیا الله وایي چې په دی به زړه نه سېزئ د الله د حد په جاري کولو کښې او دا د زړه نه سوځېدل یې د ایمان د شرط په توګه بیان کړي دي ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر که چېرته ایمان لرئ نو شرط یې دا دی چې لا تأخذکم بهما رأفتن فی دین الله او د غله په باره کښې وایي والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما غل او غله ښځه دواړو نه لاسونه کټ کړئ دا د دې سزا ده عبرتناک چې نور دې عبرت واخلي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي والذي نفسي بیده لو ان فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم سرقت لقطعت یدها که لور مې غلا وکړي فاطمه هم زه به یې لاس غوڅوم او د مرتد په اړه نبي علیه الصلوة والسلام فرمایي، من بدل دینه فاقتلوه، چا چې خپل دین بدل کړ نو هغه ووژنئ، او دی د اعتقادي ازادۍ په نامه باندې مرتد دپاره مخه خلاصه کړې ده، چې د همدې اصل په بنا باندې په تېرو څورلسو کلونو کې ډېر مرتدین د یوې ادارې او د بلې ادارې د ځینې کسانو د خوا نه ونیول شول، په هغه یې حکم هم وشو د نیولو چې دا بندي کړئ او اعدام یې کړئ، لیکن هغوی د همدې اصل په اساس باندې پرېښودل شو، ځکه چې دلته دموکراسي ده او دموکراسۍ کې د عقیدې ازادي ده او دا سړی چې عقیده بدله کړې ده، د اسلام نه کفر ته تللی دی، یهودیت ته یا نصرانیت ته، نو مخ یې خلاصه ده. عبدالرحمن په نامه باندې مرتد بندین شو او بیا ایټالیې ته هم لاړ، هلته ورسول شو، ځکه د عقیدې ازادي ده، دموکراسي د ازادۍ نه عبارت ده. نو د دې وجې نه دموکراسي کفر دی چې په دې کې د عقیدې ازادي ده، د حدودو نه انکار په کې دی. بل فساد د دې دا دی چې دې کې اقتصادي نظام مکمل په سود ولاړ دی. کوم کسان چې دې بانکونو کې کار کوي په خپله هغه په دې باندې پوهېږي چې مونږ په کوم نظام کې اخته یو، په کوم نظام کې کار کوو. دا سل په سلو کې سودي نظام دی، خو غرض دا دی چې د دموکراسي په دې وجه باندې کفري نظام دی چې په دې کې اقتصادي نظام سودي دی او سود ته مشروعیت ورکړی شوی دی، رسمي سود دی او په جواز باندې بنا دی، تحلیل د ما حرم الله په کې دی او دا کفر دی، د شرابو څښل، د شرابو استعمال، خرڅول، دا په دې کې ازاد دي، دا یې بل فساد دی. شراب او پوډر دواړه نشه ده خو پوډر بندوي شراب نه بندوي وجه دا ده چې په پوډرو باندې پرې امریکایان خپه کېږي او په شرابو باندې چې الله خپه کېږي نو د دې پرې پروا نه شته دی نو د شرابو څکلو او استعمال اخیستلو خرڅولو ته په دې کې مشروعیت ورکړی شوی دی هېڅ قسم پابندي پرې نه وي دا بل فساد دی د ډیموکراسۍ د خنځیر خرڅول په دې کې بند نه دي مردارې خرڅول په کې ازاد دي دا د ډیموکراسۍ بل فساد دی او که یو څوک په زنا او په لواطت باندې پیسې پیدا کوي نو دې باندې څه پابندي نه شته ځکه چې ډیموکراسي ده ډیموکراسي ازادي ده او که چا ته دې وویله چې زنا مه کوه لواطت مه کوه نو دا بیا ته ګرم یې ته ملامت یې ته پړې ستا د چا په کار کښې څه کار دی بس پرېږدی خلک دې چې څه کوي هغه کوي خو که تا چېرته د حق خبره وکړه نو په تا پسې به پنځلسو جاسوسانو مایکونه راخستي او ستا خبرې به ثبتوي او بیا به در باندې پابندېني او وېره به یې در باندې چې چېرته دې بندي نه کړي. نو دغه کفري نظام دی د الله رب العالمین د دین د خاتمې او د الله رب العالمین د دین د منځه وړلو په خاطر باندې منځته راوړل شوی دی. صلیبیانو، یهودو او نصاراو افغانستان ته راوړه. همدوی پاکستان ته راوړی و او خلک یې په خواهشاتو باندې اخته کړه، په شهواتو یې اخته کړه، دوکه یې کړه، تېر یې ایستل او په دغه کفري نظامونو کې راګېر کړل او اوس د چا سر په دې خبره باندې نه خلاصېږي چې دا نظام د کفر دی او د دې نظام منل کفر دی، نو ډېر په کې پوښتنه وکړي چې یاره دا جهاد اوس د چا سره دی؟ اوس خو امریکایان هم لږ ډډي ته شوي دي. منګور دا خبره دې هر څوک ښه صفا واوري چې امریکایان که د امریکې نه ما خوا ته تېر شي خو چې دیموکراسي دلته وه نو جهاد فرضیت نه ختمېږي جهاد به فرض وي او فرضیایان به په هر نر او ښځه مشر او کشر واړه زاړه باندې به فرض وي ځکه دا د الله د دین دښمن نظام دی د الله د دین ضد نظام دی او منافقانه نظام دی په تدریج سره د الله تعالی د دین ریښې ختموي د الله تعالی د دین جرړې ختموي او په هره برخه کښې د الله تعالی د دین د ختمولو لپاره په دې کښې کار شروع دی او کېږي تعلیم کښې په دې باندې کار روان دی صحت کښې په دې کار روان دی او په هره برخه کښې د امریکا غلامي ده، د برطانیې او د فرانسې غلامي ده. په دې کښې نور هم ډېر فسادونه دي چې انشاالله په هغې باندې پېره نه اچوو. الله رب العالمین دې موږ ته د عمل توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفرالله لي ولکم ولسائر المسلمین. د پاکو له صف څخه وباسي او جلا یې کړي او څوک چې هلاکېدونکي د هغه له روښانه دلیلونو سره هلاک شي او څوک چې ژوندي پاتې کېدونکي د هغه له روښانه دلیلونو سره ژوندي پاتې شي نو د الله قانون دا ده چې مخکې له دې تمکین نه ورکوي چې په صف کې یې صفاوالی نه وي راوستی او د الله تعالی مدد تر هغې نه وي چې مخکې ترې سختي نه وي راغلې او تر هغې خوشحالي نه شته چې مخکې ترې پرېشاني نه وي راغلې الله سبحانه وتعالی د هغه تیاره شوې لویو ورکړو ته لاره په سختیو پټه ده او دا سختي او تکلیفونه له هغو رښتونو او حقو مؤمنانو څخه پرته بل څوک نه شي دفع کولی چې زړونه یې یوازې په الله سبحانه وتعالی پورې تړلې وي. د نبي صلی الله علیه وسلم او د هغه د عزتمندو صحابه کرامو په منهج روان وي او دا هغه کسان دي چې نه یې کوم سمبولونه یعنې ستړي په فتنه کښې اچولی شي او نه نومونه بلکې حق لټوي نو د هغې اهل وپېژنو. او د حق والا د هغه چا څخه نه دي چې په جهاد کې د څو لسیزو لپاره نوم مشهور شوی بیا پر مسافه لرې شوه نو له دین څخه ستانه شول او په پوندو واوښتل او نن ورځ د جهاد پرېښودونکو او له حق څخه د انکاریانو په صف کې دي همدا شان مجاهد له هغو خلکو هم نه دی چې خپل ټول عمرونه یې د سیاهیانو کتابونو تر منځ تېر کړي خو کله چې زیري کوونکي ورته زیری ورکړ چې اسلامي دولت قایم شي او راشي له خپل علم سره عمل هم ملګری کړئ نو دغو د علم دعوېدارو تکبر وکړ او مخ یې واړوه او ځانونه یې داسې کاڼه کړل لکه غوږونه یې چې درانده وي شیخ الاسلام ابن قیم الجوزي رحمه الله د جنات الخلد د صفت بیانول په لړ کې وایي چېرته ته او چېرته هغه لاره چې جنات الخلد ته تللې ده دا داسې لاره ده چې د آدم علیه السلام پکې ستړی شوی دی نوح علیه السلام یې د سختۍ له امله چېغې کړې دي، خلیل علیه السلام په کښې اور ته غورځول شوی دی، اسماعیل علیه السلام په کښې د ذبحې لپاره خپل اړخ لګولی دی، یوسف علیه السلام په کښې په لږو او بېکاره روپو خرڅ شوی دی او څو کاله یې په کښې زندان تېر کړی دی، زکریا علیه السلام په کښې د اوسپنې پهارو اړه شوی دی، سردار او حصور یحیی علیه السلام په کې ځپل شوي دي، ایوب علیه السلام په کې اوږده ناروغي تېره کړې، داود علیه السلام په کې له حده ډېره ژړا کړې، عیسی علیه السلام په کې له وحشي ځناورو سره ګرځېدلی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په کې فقر او د تکلیفونو ډېر ډولونه ګاللي وو. الفواید هر کله چې په دې لاره کې دا حال د الله تعالی د انبیاو علیهم السلام دی او د همدغه انبیاو علیهم السلام د جملې نه ایا د دې لپاره چې ځپونه یې پاک شي له امتحانونو سره به نه مخ کېږي او یا د دې لپاره به نه پاکېږي چې اخلاص په کې پیدا شي د امام شافعي رحمه الله نه پوښتنه وشوه د سړي لپاره تمکین غوره دی که امتحان هغه ورته وویل تمکین له امتحان نه غیر راتلی نه شي الفوائد د ابن قیم هو! څوک چې سوځېدلې ابتدا ونه لري، روښانه راتلونکی نه لري او تمکین تر هغې نه شته چې امتحانونه او ستونزې سختې شوې نه وي، ځکه له رښتینو مؤمنو سړو او ښځو سره وعده د جنت ده، هغه جنت چې د الله تعالی سبحانه وتعالی مخ به په کې ویني، لوړ نعمتونه به څکي او قیامتي هیلې به یې تر سره کېږي، نو ته فکر وکړه چې ایا دا به د دنیا په پراخۍ یا ښایسته ژوند سره وموندل شي؟ نه! او هغه شان حالات به در باندې نه وي راغلي کوم چې له تاسې نه په مخکنیو خلکو راغلي وو. هغوی ډېر مالي او ځاني تکلیفونه لېدلي وو او خوځول شوي وو، تر دې چې رسول او ورسره ملګرو به یې وویل، د الله تعالی مدد به کله را ځي؟ البقره دوه سوه څوارلسم آیت ابن جریر رحمه الله وایي، د دې آیت معنا دا ده، ای مؤمنانو! ایا تاسې ګمان کوئ چې جنت ته به په داسې حال کې لاړ شئ چې هغه شان تکلیفونه او مصیبتونه به درته نه وي رسېدلي چې له تاسې نه مخکې د پیغمبرانو تابعدارو خلکو ته رسېدلي وو بلکې تاسې به له امتحانونو سره مخ کېږئ د هغوی په شان په مالي او ځاني تکلیفونو سره به پر تاسې امتحان کېږي او تر هغې جنت ته نه شئ تلای چې د هغوی په شان جوړ کول شوي نه یاست یعنې د دښمن له خوا در باندې وېر او روب او دومره سختي نه وي راغلي چې خلک د الله تعالی نصرت وروسته وګڼي چې ووایي د الله نصرت به کله وي چې له موږ سره وشي او دا خبره د روم له پاچا هرقل نه هم پټه نه وه کله چې ابوسفیان ته وویل ما له تا نه پوښتنه وکړه چې له تاسې سره د دې پېغمبر قتال څه ډول دی تا راته وویل زمونږ او د دوی تر منځ جنګ د بوکې مثال لري یعنې یو ځل زموږ په ګټه تمامېږي او یو ځل د پېغمبر او د هغه د ملګرو، نو همدغه حال د ټولو پېغمبرانو دی چې امتحانات پرې راځي، خو بیا په اخره کې بری د همدوی په برخه وي. متفق علیه. نو څنګه به له هغو موحدینو دا خبره پټه پاتې شي چې په الله سبحانه وتعالی د خیر ګمان کوي. دا دین ډېر قیمتي دی او د الله تعالی په ځمکه د الله د توحید د کلمې اوچتولو ته دعوت خو دې هر څه د دوی ایمان ته هېڅ ضرر ور نه کړ او نه یې له دین څخه وخوځول تر دې چې یوه ښځه راغله خپل ماشوم بچی په غېږ کښې کلک کړی و اور ته د غورځېدو نه شاته شوه د غېږې ماشوم بچي ورته وویل ای مورې صبر کوه یقینا ته په حقه یې متفقون علیه ابن ابي شیبه په خپل مصنف کښې د حسن رضی الله عنه روایت راوړی دی هغه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله په قرآن کریم کښې د اصحاب الاخدود قصه تلاوت کوله نو له سختو امتحانونو څخه به یې پناه غوښته او امام بخاري رحمه الله په خپل صحیح کښې باب ایښی دی باب دی په بیان د دې کښې چې څوک وهل وژل او سپکاوی په کفر غوره کړي بیا یې د دغه باب لاندې د خباب رضی الله عنه حدیث راوړی دی هغه وایي مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د سختیو په اړه شکایت وکړ، په داسې حال کې چې هغه د کعبې په سیوري کې څادر ته تکیه وهلې وه. ما ورته وویل، ته ولې زموږ لپاره د الله تعالی نه مدد نه غواړې؟ ولې زموږ لپاره له الله تعالی نه دعا نه غواړې؟ هغه راته وویل. پخوانیو امتونو کې به یو سړي لپاره کنده وکندل شوه، بیا به پکې ودرول شو، د اوسپنې اره به راوړل شوه، په سر به یې کېښودل شو او دوه ځای به شو، دې هر څه به هغه وخت څوک له خپل دین څخه نه اړاوه، خلک به د غوښو، هډوکو او پلو تر منځ د اوسپنې په ږومنځو کې ږومنځ کېدل او دې هر څه له دین څخه نه دي اړولي، په الله تعالی قسم ده چې د دې دین تمکین به پوره کېږي، تر دې چې یو سپور کس به له صنعا څخه. حضرموت ته سپور ځي، له الله تعالی نه پرته به له هېچا څخه نه وېرېږي او یا د شرمښ نه په خپلو ګډو، خو تاسې یې لږ په تادۍ سره غواړئ. د حق او باطل تر منځ جګړې داسې قیمت دی چې مؤمنان یې ورکوي، الله تعالی فرمایي. فیقتلون ویقتلون ژباړه، دوی به دښمن وژني او دوی به هم وژل کېږي سورة توبه یو سل او یوولسم آیت د احد له غزا نه ډېر لوی درسونه او عبرتونه په لاس راځي دا هغه غزا ده چې په دې کښې کوم وزیر امیر قاید یا یو او دوه یا درې او لس کسان نه دي وژل شوي بلکې په دې کې د اویا غوره صحابه کرامو شهیدانو په ضمن کې د شهیدانو سردار حمزه رضي الله عنه د نبي علیه السلام تره ته شهادت رسېدلی دی دا یوه ورځ وه چې په دې کې دومره کسان په شهادت رسېدلي دي پوزې او غوږونه یې غوڅ شوي دي او هغه کوم سړي و چې په دغه ورځ شهیدان شوي دي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه وو په دغه ورځ د کفر اواز پورته شو معلومېږي دا ټول وژل شوي دي، ځکه که ژوندي وی نو ځواب به یې را کړی وی. عمر رضي الله عنه ځان کابو نه کړ، جواب یې ورکړ، ورته یې وویل، ای د الله دښمنه! الله درته هغه څه ساتلي چې تا غمژن کوي. ابوسفیان وویل، اول برلاسه دی، نبي صلی الله علیه وسلم وفرمایل، جواب ورکړئ. صحابه وویل، څه ورته ووایو؟ اوس فکر وکړئ ایا د دې وخت مؤمنان به الله تعالی ته له اولني کاروان څخه ډېر عزتمن وي چې په هغوی دومره سختۍ او امتحانات راغلي وو او سخت ژغول شوي وو تر دې چې زړونه یې مرۍ ته رارسېدلي وو او که څوک داسې فکر کوي چې د رومیه او قسطنطنیه فتحه به یوازې په خبرو کېږي او زخمونه به نه غواړي نو د ده دماغ ګډوډ دی او لېونی دی له همدې ځایه معلومېږي چې په امتحاناتو او سختیو سره موحد مؤمن د خپل رب په اذن سره د دښمن په وړاندې پیاوړی کېږي د منافق او هغه چا چې ایمان کې یې سستي وي د منافقت ماڼۍ یې په همدې سره نړېږي نو تر دې امتحاناتو وروسته یوازې پاک خلک پاتې کېږي دا به هماغه خلک وي چې له دوی سره د ایمان معدن د دنیا له چټلتیا څخه صفا شوی دی په دغه وخت کې یوازې د حق اواز په نفسونو کې اوچتېږي او جواب ورته راځي. د الله تعالی له خوا نه په پوره سلامتیا او یخوالي سره د دوی په زړونو را ښکته کېږي. الا ان نصر الله قریب ژباړه یاد ساتئ د الله تعالی مدد نږدې دی صورت بقره دوه سوه څوارلسم آیت نو واه واه خوشحالي ده په دغه نصرت او دغه فتحو باندې او موږ د خپل مبارک خلافت هوا وینو چې د ځمکې په ختیځ او لویدیځ کې څپې وهي نو صبر ډېر ښایسته دی او الله تعالی زموږ مددګار دی دولتنا بإسلام الكرامة تعلمنا البسالة والشهامة د خراسان ګلان خلافت راځلاني ښوونیزه هڅوونکې او روزنیزه خپرونه زه هم نن یو ښوونیز مرکز ته راغلی یم چې ګلونو ماشومانو مخ ته کتابونه اېښي دي، کتابچې اېښې دي او استاد ورته په درس باندې بوخت و. راغلم له نږدې نه له ګلونو ماشومانو سره غږېږم. دوی سره مختلف ماشومان دي. په دې ښوونیزو مرکزونو کې پښتانه هم شته، د مختلفو ژبو والا، د مختلفو قومونو نه خلک راغلي دي. په مختلفو ژبو باندې دا ماشومان خبرې کوي. د مختلفو قومونو خلک راغلي دي، دوی کښې ازبکان هم شته دی، تاجکان هم شته دی او پښتانه هم شته دی او له نورو ژبو خلک هم شته دی او ګلونه ماشومان. راځئ قدرمنو اورېدونکو له دوی سره خبرې کوم چې دا ګلونه ماشومان دې ګلالیو ماشومانو ته څه خبرې لري؟ قدرمنو اورېدونکو ګلونو ماشومانو تاسې هم راسره دا خپرونه په مینه واورئ. عرفت القرآن بتدبر او تفکر وعمل بما فيه وتخلق بأخلاقه فتأدب بآداب القرآن وتخلق بأخلاقه أحسن صوت بالتلاوة ماشاءالله ماشاءالله ګلونو ماشومانو قدرمنو اورېدونکو تاسې خپله قضاوت وکړئ الحمدلله په خراسان ولایت کښې ښوونیز مراکز ښه فعاله دي ماشومان ښه په وخت درسونو ته راځي او ډېر څه یې زده کړي دي نو دغه ماشوم چې همدا اوس چې ورته کوم ساعت تدریس کېږي تر هغه ساعت پورې ورته د قرآن تدریس ووایي. قدرمنو اورېدونکو! دا چې دې ګلالي ماشوم د قرآن یو ایات ووایه، یو بل ماشوم ووایي، زه به یې د دې تفسیر وکړم او ما کوم فکر کړی، کوم تدبر زه له ځان سره لرم، دا زه به یې وضاحت وکړم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. ستاسې نوم؟ ابراهیم. ابراهیم جانه څنګه یې؟ ښه یم. الحمدلله الحمدلله ګلیو ماشومانو تاسې د دې ګلالیو ماشومانو خبرې واورېدې په دې هیله یو چې د دې خبرې به مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي السلام علیکم وعلیکم السلام ستا نوم محمد یاسر محمد یاسر جانه ته څنګه یې الحمدلله محمد یاسر جانه دلته خو تاسې جنګونه نه کوئ نه نه کوم الحمدلله د اسلامي دولت نورو ولایتونو ته خلک خپل بچي د تعلیم لپاره هم لېږي او د اسلام په فکر او د اسلام په مفکوره یې رالویوي د اسلام فکر ورته ورکوي دا ماشوم چې له روس څخه یې هجرت را کړی خراسان ولایت ته له دې سره غږېږم السلام علیکم ورحمت الله وبرکات وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکات ستا نوم څه شی دی ګلابه نوراسلام نوراسلام جانه څنګه یې الحمدلله ان شاء الله همدا ګلونه ماشومان دا د اسلامي خلافت راتلونکی نسل دی او له روس څخه همداراز له نورو لرې هېوادونو څخه خلک راځي خراسان ولایت ته او دلته هجرتونه کوي خپل بچي بیا دلته په مدرسو کښې رالویې او د اسلام مفکوره ورته ورکوي نور اسلام جانه د خراسان ولایت ګلونو ماشومانو ته څه پیغام لرې څه ویل ورته لرې دا چې خلک خپل بچي کفري ممالکو ته د درسونو لپاره لېږي ته دې ګلالیو ماشومانو ته څه ویل لرې ډېره مننه. نو اوس به ګلالیو ماشومانو ستاسې څخه یوه پوښتنه وکړم، څوک به یې را ځواب کړي زما پوښتنه؟ راجب شه زموږ د ولایت نوم څه شی دی؟ خراسان خراسان ماشاءالله خراسان نو قدرمنو اورېدونکو ګلونو ماشومانو هغه دی دغه ګلالي ماشوم د خپل ولایت نوم زده کړی دی اوس یوه پوښتنه بله کوم چې زموږ د خلیفه نوم څه شی دی؟ ابوبکر البغدادي حفظه الله